سه وکړه تقاضا وکړه د نبی علی سلام د خپل قرض غستلو مال قرض راکا فاغلظ له نو سختی وکړه هغه د پارا په دې قرض غستلو کې هغه سړي سختی وکړه په پیغمبر باندې فهم اصحابه نقصک ملګرو د نبی علی صلاتو والسلام چې دا سړي له سزا ورکی ویټه کې لری کې نو فقال وی نبی علی سلام دعوه پرې دې دلرا ولی فإن لصاحب الحق مقالا بشکا د پر د خاوند د حق سوی مقال وی خبري وی دا ما باندې حق دی قرضې را باندې او د حق د خبر شتا چې کوي هو واشترو له بعین واخلې تاسو د دې سړي د پاره یو اوخ اوخ له واخلې او لور کوي ور کوي تاسو د اوخ دتا قالو نو وی دی ام سلمہ رضی الله عنها دا وا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره او میمونه دواړه بیبیانې کله چې راغې ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ نو داخل شو دا صحابي په نبی علیہ السلام باندې فقال نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانو ته احتجبا منه پردو کې دواړه د صحابینا تاسو خو وینئ کنه تاسو ځکه پرده وکړئ باز نه وایي لوند خیر دی په خپل او د ګوري لوند خیر دی هغه موږ الګه خو نه ګورو تاسو ته ولې ګورې زنانو زنانو لم پکار ندی چې ناری نو تو ګوري کاغلوند او کبیناره او سړولم پکار ندی چې هغه ګوري زنانو ته الاندو خو مزيدي ها د سنه خبر نه دي د دې سترګو ګډانو خو بچ دي کنه نن ډیر ګناه د سنه ده سترګو نه ده بس ها رواه احمد او ترمذی او چې دا